الرحیم سورة الرعد دا چې شروع کو دا سورة رعد دی استاد صاحب د سورة یوسف د تفسیر نه فارغ شو منګ او تاسو ته اوس تفسیر د سورة رعد کوي وقال ابن عباس او عبد الله ابن عباس وی قران سوره رات کې راځي الا کباسط کفیه مگر پشان داغه وګدون کې د دواړو ورغو قران مجید کې سوره رات کې له دعوت الحق د دغه الله د پاره دی اواز حق د دغه الله د پاره دی رابلل حق یا الله مدد شي یا رحمان یا رحیم مدد شي له دعوت الحق د دغه الله د پاره دی رابلل حق والذین او هغه معبودان یدعون چې دا خلک عبادت کوي من دونه بغیر د الله نه الله ته اوازونه نه کوي غیبانه اوازونه د الله نه بغیر بل چاته کوي چې را په مدد شه لا یستجیبون لهم بشیء هغوی به دعا د دوی هغه به دعوت د دوی قبول نکي د هیڅ شي که ورته هر څه اوازونه وکړي الا کباسط کفه مگر د دې داس غیبانه اوازونه د الله نه بغیر بل چاته چې را په مدد شه راورسېږه دا دسی دی لکه د کوی په غاړه ناست دی او په د خپل اوبو کې د خپل د شکل ویني او اوبو ته وی چې اوبو راوخی چې له تګې یم یو اوبو لګې راوخی چې یو ګوټ اوبو څنګه چې هغه اوبه ستا آواز نه اوري ستا په مطلب نه پوهېږي درته راختې نه شي دقسې دا غیبانه آوازونه چې بل چاته کوې دقسې نه دی اوري او نه را رسېدی شي نو وی د الله نه بغیر چې دا نور د تاسو اوازونه کوي چې رو رسېږه او را په مدد شه دا داسې بیکاره دي لکه پشان د دغه چې د کوی غاړه کې ما وی سړی ناست دي او په خیال کې وبي او دی وبو ته وی اله وبو راشه تګیم اله وبو راشه تګیم یو ګډ خور او د تراشی او به برور رسیږي نه رسیږي الا کباسط کفیه مگر پشان د اوګدونکو او د خورونکو د دواړو ورغوو د دې مغه د تکي وی مثل المشرک الذي مثال د هغه مشرک عبد مع الله چې هغه عبادت کوي سره د الله الهن غیره د معبود بل مشرک ویم دیتا چې د الله عبادت کوي خو وسره د غیر الله هم کوي مثال د هغه مشرک چې هغه عبادت کوي د الله سره الهن آخر د بل معبود د دې څنګه مثال لې کمثل العطشان دا دې په مثال د تګي په مثال دی د تګي بني آدم الذي هغه ينظر الى خياله چې دی ګوري هغه خپل صورت ته فلماء په وبو کې من بعید د لرینه پاس د کوی په غاړه ناشتي په وبو کې لاندې د دغه خي هغه ګرځي هغه تصویر او نقشه وهو یرید او دی اراده کوي ان یتناوله چې دی حاصل کی د اوبه داسې ولا یقدر او هغه قدرت نه لري دقه سي چې الله سړی پریری او د بل چانه چې دینو دا دغه کوي اوازونه کوي دقه سي بیکاره دي دا تفسیر د کباسط کفیه چوک عبد الله ابن عباس وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن عباس نه نور مفسرین سوی وسخر الشمس والقمر الکه د الله قدرتونو احسانات ته وګورئ وسخر الشمس الله تابع کړی دی ستاسو د پاره انور والقمر سپومۍ دا انور او سپومۍ څومره لوی دي خلک وایي د دې ځمکې نه دا غټ دي لیکن هغه الله راغشتي دي او ستاسو په خدمت کې لګولي دي یو ځمکه به کاڼي جنۍ یو ځمکه به چې دی شګی یو ځمکه به خورناکی جبه بی الکه دا فرق پکې چا راوست دی چروازی ته چې تاسو لاړ شي هغه ځمکه مټینه ده خلک تلیو له خاورې راوړي چې دی خواره شټوله کاڼي جنه له دې چې ورشه ټوله دغه د ګاګره ده دا فرق پکې چا راوست دا کروست دی نو دا صرف الله راوست دی نو وفي الارض قطع متشابرات معنا کوي متدانيات د یو بل سره نږدې متدانيات د یو بل سره نږدې خا بیا دی مسولات وقد خلت من قبلهم مسولات عام معنی دا کوي موجوده خلکو د پر عبرت دی وقد خلت او تیر شوی دی من قبلهم المسولات مخکې د دوی نه عذابونه عام خلق مسولات معنی کوي عذابونه مسولات جمع ده د مسولتون عقوبت ته وایي سزاګانې لیکن دی بله معنی کوي وقد خلت من قبلهم المسولات او تیر شوی دی مخکې د دوی نه مسولات معنی کوي واحدها مسولات جمع ده مفرد داغه چې دی مسولتون هغه مسولتون ده دې معنی دغه کوي مسوله دغه ته وایي هغه شی چې د بل شي سره مشابه وي هغه سیزه چې د بل سیز سره مشابه وي دا منځه ګوته ده او دا منځه ګوته ده دا ګوته د دې سره هم شکل له هم مثل ده دا زما کتاب او دا ستا کتاب چې دی د یو کپنې دی دا د هغې هم مثل دی نو دی ته به سوی مسولتون نو وقد خلت من قبلهم المسولات او تیر شوي دي مخکې د دینه دقسې خلک هم د دغه پیغمبرانو دشمنان د دغه دین دشمنان د دین مخالفین هغه تیر شوي دي تاریخ وګوره الله پاک د هغوی سره کومه معامله کړې ده یا د خیال دی مسئولات معنی که مفرد ده دی مسئولتون دی ستا وی وهی الاشباه دا هغه ته وایي چې هغه هم مثلی اشباه هم مثل والامثال هم مثل د یو معنا ده وقال الله پاک بل ځای کې قران مجید کې وایي الا مثل ایام الذین الکه دا خلک د سشي انتظار کوي په ایمان وروړو کې وای دا اس انتظار نه کوي الا مثل ایام الذين مگر پشان د ورځو دغه خلکو خلو چې هغه مخکې تیر شوي دي وکل شیء عنده بمقدار هر یو څیز د الله سره په یو خپل اندازه یخنی خپل اندازه الله را لیږي ګرمي په خپل اندازه را لیږي د هر یو بني آدم قد و قامت هغه په خپل اندازه د سارو قد و قیامت په خپل اندازه وکل شیء عنده او ار یو سیز د الله سره چې دی پنيز د الله به مقدار هغه وی په مقدار مقدار معنی کوي به قدر په یو اندازه له معقبات من وله معقبات د دغه الله د پاره دي معقبات د یو بل پس راتلون کې ملائکی الله تعالی د انسان د حفاظت لپاره ملائکی مقرر کړی دي مخکم ستان رواني لکه څوکیدارانه رستم دن رواني وي خي طرف تم دن رواني ګس طرف تم در رواني دا د ورځي وي چې شپه را نږدې شي دا بدلی شي د یو بل په ځای دا راځي له معقبات د دغه الله د پاره دي د یو بل په سراتلون کې ملایکی نو تاسو ته معنا کوي معقبات سمانه ملائکتون ملایکی دي حفظتون چې هغه ساتون کې دي د بنی آدم او تعقب الاولى منها او رستو راځي د اولنو د دې ملائکو نه الاخرى رستنی د ورځې ملائکی وي دې پسې د شپې ملائکی راشي سحر کې د شپې ملائکی وي ورپسې د سره شي د ورځې د دې وجه نه معقبات معنی دا دی چې د چې ملائکه رستنې ملائکه د مخکینو ملائکو په ځای راشي د دې وجه نه ومنه اوم د دقه نه جوړ شوی دی قیل خلق وی العقیب هلکه یو سړی مخکې راشي عام استاذ معنی کوي استاذان قوت طاقت وهو شدید المهال او الله پاک ډیر لوی طاقت والا دی ډیر لوی طاقت والا چې سکه هغه کولی شي د زلزلې ته ګوره د ازمکه وخوځي مونږ یو کوټه نشو خوځولې نو د میحال معنا دا قوت لیکن استاد معنا سکی او هو شدید المیحال او دغه الله سخت سزا ورکون کړي د میحال معنا کوي سزا میحال سزا معنا هم راځي طاقت هم راځي العقوبه سزا بیا مخکنی تفسیر د کباسط کفیه او عبد الله ابن عباس کړو دا نور کوي کباسط کفیه ال الماء وی د غیر الله ته چې اوازونه غیبانه کوي دا د څه بیکار دي لکه چې یو سړی لاسونه اوګد اوګد کړی وي او بوته او یو بو راشه یو بو راشه بیا وپسې رابیه وی تاسو چې سیلاب راشي د دې سیلاب د اوبو د پاسه دا زګونه وی زبدا رابیا د دې سیلاب اوبو کې د پاسه دا ګن بل او دا زګونه او رابیا د اوبو د پاسه یا د پاسه نو د رابیا معنا کوي د رابیا یو معنا زیات امراضی او د پاسه امراضی معنی یې کوي من ربا یربو دا جوړ شوی د څه نه دی ربا ماضي صیغه ده زیات شو یربو د مضارع صیغه ده زیات بشي لکه دعا یدعو نرابیا معنی دی روج د پاسه په اوبو هغوی په دا خپل بټۍ کې دا زر کی دي یا سپین کی دي نو چې دا اور ورکی نو دې د پاسه دا دغه را خټ کیږي دا زک را خټ کیږي نو الته کې دی معنا وې دا زګونه صد پاره کوي وې دا دغه جوړي وې د پاره د صد کالو و متاعن او د پاره د سامان نو د متاع معنا کوي ومتاع المتاع ما متاع هغه سیس نه وي تمتعت به چې ته په هغې فایده اخلې جام جوړ کې کاسه جوړه کې چمچ جوړه کې فیذهبو جفاء کله چې د وبس تاسو تعالی او تراشی نو دا زګونه مګونه نری دا ختم شي او چې کم لاندې صفه او بدی نو هغه پاتې شي جفاء معنا کوي اجفاءت القدر جفا دغه ته ویه زګونه اصل کې منګوي جفاء غرزول شوی دا دیګې چې تاسو باندې کې او اور واپسې تیز نو که خیالم وته کړي دا خټ کیږي خټ کیږي او داسې زګي نیولي بلبلکې کوي زګي نیولي دا کوي کوي کوي اخر کې درس ختم شي لاندې خیستان ډې پاتې شي چې تاسو پخوي او لا خاص کر چې په ګوړه کې پخوي نو دا داسې زګونه کوي دا چې چې څه وخت دغه شی بیا ختم شي خلک وی اجفعت القدر الک زګونه وکړل کټوي دا خلک کله وی اذا غلط چې کله هغه کټوي جوش وی او فعلا حزبدو او د پاسه پیراشي دا زګ او ثم تسکنو بیا چې د ارس پاخه شي نو بیا په قلار شي فیذهب الزبد اغه زګ مګ د منځ نه لاړ شي بلا منفعت ان بغیر د فایدې نه داغه څه فایده ني فکذالکم دقسی حق او د باطل سره مقابله حق باطل اولو کې اوچتی غالب وي حق چې دینو دا دونه خلکو ته په نظر ناراضي رستو چې دی هغه باطل ارس ختم شي او د حق پاتې شي فکذالکم دقس یمیز الحق الله بد جدا کوي حق من الباطل د باطل نه د دې دوه مطلب دي یو سړی ګناه وکي ا توبه توبه خدای دا مسو کړ زر توبه وباسي په دې توبه سره دا ګناه معاف کی لکه پکې ځنې خلک نورم دغه وکي توره ګناه وکي توبه وباسي دا غي په زر یو دوه رکعاته مونږ کی زر یو صدقه ورکی سلام علیکم طبتم دا جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي او د هرې دروازې نه پې دا ملایکې رانه نوځي ورته به وایي سلام علیکم په تاسو دې سلامي یق... یقولون یعنی دا ملایکې به وایي دوی ته چې سلام علیکم سلام دی په تاسو خام و الیه متاب لاندې لیکي لا اله الا هو علیه علیه توکلت و الیه متاب علیه توکلت په دق الله ما بروسه کړی دا و الیه او دق الله ته متاب زما واپس کیدل دي د متاب معنی کوي توبتی واپس کېدل زما افلم ییأس الذین یئس یئسو خپل معنا دی نو امید کېدل آیا نو امید ندی دغه مؤمنان د دې کافرانو نه مؤمنانو به دا تمه کوله چې دا کافران ایمان راوړي او دا د دوی کمی فرمیشی معجزې چې دا دوی ته ښکاره شي الله مؤمنانو ته وایي اوس هم د دې بد عملو نه خبر نه یې لا تاسو د دوی نه امید نه یې افلم ییأس الذین ایا نه امید نه دي هغه خلک خیر دا خو عامه معنا ده لیکن استاد بل شان معنا کوي افلم ییأس الذین ایا واضح شوی نه ده هغه خلکو ته آیا معلومه نه ده هغه خلکو ته د دې دا معنا کوي لم یتبین دوی ته ښکاره شوې نه ده بیا دی قارعتن د قارعتن معنا کوي داهیتن یو مصیبت داهیتن معنا کوي سره یو عذاب مصیبت د ملی معنا کوي ډیر عمر یا ول ملاوه یا ملاوه ملاوم وی ډیر عمر ته ومنه ملیا او د دین جوړ دی ملیا اسنګ دی هغه ابراهیم علی السلام ته وی کنه چې څنګه دی ملیا ز زمانه لاړ شملیا ډیر وخت ها ولا عذاب وی دا د دنیا عذابونه خوسه کې خو په دې باندې د آخرت د عذاب نه نه خلاصيږي ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب د آخرت چې د کافرو د پاره اشق دا شق معنا کوي سخت اشد سره دا سخت دی من المشقه دا جوړ شوی دی د مشقت نه بیا ورپسې دی لا معقبه لحکمه نشته دی بدلون کې د الله د فیصله چې الله یو ځل فیصله وکي دا غي د پاره بدلون کې نشته نو لا معقب معنا کوي مغیره بدلون کې وقال مجاهد امام مجاهد وی اغل ته د متجاورات معنا د کړي او متدانیات د یو بل سره نږدې دلته هم دا معنی کوي متجاورات معنا څه ده د یو بل سره نږدې وي خو یو ځمکه ښي قابله د کاشت وي یو ځمکه بدی هغه قابله د کاشت نی داسې چې کوز لاړ شي ځینې ځمکې دي چې پکې شی وکړي ښکلې کیږي ځینې ځمکې داسې دي خورناکې چې بوټي پکې وکړي هغه وسوځي او بل وخبيثها او بل هغه خراب السباخ چې هغه خورنا کی هغه بوټي نه کوي بلکې ما وی ته پکې بوټي وکړي هغه سوځي د قصد انسانان دي دا د سوچ فکر دی به سړی ته به بوټي به پکې ورو کړې دماغو کې قران مجید به وته وې حدیث به وته وې د دین مسله به وته وکي ا دا غې نړۍ فائدې والی بعض زمکه داس بعض بنی آدمانو ذهن داسي لکه خورنا کا زمکه بوټي خرابې تبو ته مسله وکي دین خبره به وته وکي هغه نه قبلې بعضې قجورې داسي چې یو موند وی یو موند دقسې ته دا ونې ختلي داسې درې څلور پنځه کجورې ته پاس ختلي خو بیخې یوي دا کمې کجورې چې بیخې یوي او بوټي ډیری نو هغې ته سنوان وی او کمه کجوره چې د هغې بیخ بیخې او یو ډکې ته ختلي دوه نی درې نی نو هغې ته غیر سنوان وی دی کجورو له چې تاسو لاړ شئ ما به یو بیخ وی مون هغې به دوه دغه کړي ونې درې به یې کړي هلکه دا ولې دغه یو بوټي دوه کړي دي دی بل درې کړي دي بل څلور کړي دي یو به غیر سنوانی هغه به چې بوټي به هم یوي یو ونه به پکې وي دوه به ورسره نه وي دا ولې د سنوان معنا کوي چې النخلتان دو کچوري او اکثرو یا ډېرې فی اصل واحد پاغا نه اصل یو کې یو دغه بی بیخ او داغې نه بچې دی دوا درې ونې ختلی د دې دقسې مثال دی که صالح بني آدم لکه نیکان بني آدمان و خبیثهم او هغه ګنده بني آدمان ابوهم واحد چې پلار یې وي دې قومونو کې د ګوره قبایلو ته پخوا د دوی یو پلارو په دې یو قبیله کې به ځینې خلک دینداره نیکان کمر وی السقاله چې هغه درنی دا د اوبو ډکه په ټینکو ټینکو اوبه پکې وي نو السحاب السقاله معنا کوي الذي فيه الماء هغه چې په هغې کې اوبه وي د اوبو نه درنی کباست کفیه دریم ځل پې بیا راغی لکه پشان دغه خورونکي د دواړو ورغوو یدعو الماء چې هغه اوازونه کوي اوبو ته بلسانه په جبه ويشير الیه او اشاره کوي دی ته بيده په لاس ای ای اوبو راشه کنه روخه چې تګیم یو بو روشته شي کنه تګیم په لاسم وته اشاره کوي په خلیم وته دغه کوي روبه خيږي نه راخيږي فلا یاتی ابدا سال فصالت اودیه بقدرها الله تعالی په یو علاقه باندې باران وکي چې باران وکي دې باران سره د دغه علاقې نه دا سیلاب را, را په مخ شي دا سیلاب د ځان سره دا ګن بل روشت کی او دا ستاسو علاقو کې چې کم خړونه دي په دې خړونو باندې د اوبر روان شي غټ خوړ کې ډېرې اوبه وړو کې خوړ کې لږې اوبه فسالت اودیتون نو اوبیږي خوړونه بې قدرها په اندازه د هغې غټ خوړ ډېرې اوبه وبیي وړو کې خوړ لږې اوبه وبیي تملأ بطن څنګه بطن واد چې دغه سیلاب ډکوي هغه منځ هغه ګیډه دغه خوړو او زبدن رابیا او هغه چې دی روچت کړي بي هغه زک رابیان چې د پاسه د وبو وی ها زبد السیل تاسو ته وای د سیلاب زک زک سی خبث الحدید والحلیه دا غګند دی د سو د اوسپنې یا د کالو دا کالی دی یا چې دی اوسپنه ده په هغې زنګونه ورسي وي چې هغه هغه بټۍ کې واچي هغه هر څه ختم شي باب قوله دا باب دی د تفسیر د دی قول د الله الله يعلم ما تحمل انسا الله علم دی په هغه چې باري هر خزه هره زنانه یا د سارو کې هره ښځه چې په خپل رحم کې څه شی واچي بار کی الله ته پته لګي د دغه ښځې په رحم کې بچی دی د دغه غوا په رحم کې بچی دی د دې بل سیز غړې په رحم کې بچی دی وما تغید الارحام او په هغه چې کمی رحمونه وما تزداد کله نا کله رحم کموالی وکي کموالی یا پشمار کی سارو تا ګوره وزو تا کله یو بچی راوړي دا کم کله لږ زیات کې دوه بچی راوړي کله وبس نور هم زیات کې درې سلور بچی راوړي د زناور ته وګوره دا باید زناور دي واته بچی راوړي وبس بیا منډي وي یا دا کموالی او غټوالی په جوسه کې کله نا کله رحم کې الله تعالی بچي غټ چې را پیدا شي د قصډه بوسکی وي بعضی چې دین هغه خوار پاری نو وما تغیز الارحام تغیزا سمانا دی نو قصه کم کړی شو حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا د الله رسول قال غوي مفاتيح الغيب خزانه د غيب چې زمونږ او تاسو د سترګو نه پناه دي خمسونه غ پنځه دي د دې دا مطلب نه دی ذکر د یو عدد نفی د بل عدد نه کوي د الله سره چې د غیب که خزانی دي هغه د شمار نه بار دي خو پنځه پکې دام دي لا يعلمها الا الله چې نه دی عالم په دې باندې مګر یو الله یو دا دی چې لا يعلم ما فی غد بنی آدم ته دا معلومه نه ده چې سبا به څه کیږي الا الله مګر یو الله منګه کله نه کله اراده د یو سوکو او شی بلس ولا يعلم ما تغيز الارحام او نه دی عالم په هغه شی کمی رحمونه الا الله مگر یو الله د خېټه د خزه په خېټه بچی وی چاته دا پته نه لګي چی څو موده پس به کیږی غټ به که وړوکی به څنګه به ولا يعلم متى ياتي المطر او بل دا پته نه لګي چې باران به کله راځي احد هیڅوک الا الله مگر یو الله ولا تدری نفس او نه پویږي هیڅ یو نفس چې زه به چرته مرم لنډی کوتل کې به مرم پیښور کې به مرم بأي ارض تموت چې په کومه ځمکه به دې مري ولا يعلم او نه معلوم دی یو بني آدم ته متا تقوم الساعه چې کله به قایمیږي قیامت که خبر دی نو الا الله مگر یو الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه